چې حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان چې مونځ اونکه نو دی به د قیامت په ورځ د قارون سره او د فرعون سره او د هامان سره ملګري قارون د موسی علیه السلام لوی دشمنو چې ځمکې ځان ته جذب کو ځان ته راخ کو او فرعون هغه کسو چې د خدای دعوی کړې وه او هامان د هغه وزیر و، نو فرعون چې د خدایۍ دعوی کړې وه او الله بیا په دریاب کې غرق که، وی دا سړی چې دا مونځ نه کوي نو د الله ذوالجلال د حکم مطابق به دی د قیامت پر ورځ د دغه ظالمانو او کافرانو سره ملګری به الله دې مساتي او یو بل حدیث کې ظاهر داسې راځي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن منز اونکو پرې خود یو خو یو سړي ته عذر پیښ شي نو قضا به وکړي او یا د منز د پراډو عذر شته دی نه په ولاړه نشي کولی په ناسته دی وکړي په ناسته نشي کولی نو په ملاسته دی وکړي په اشاره دی وکړي زه بیا هم یو انسان دی مثلا داسې سخت عذر پرې راغی چې هغه بعضې اعذار شته دی چې هغه په وخت کې مانځه ته جوړ نه شو بې عذره چې مونځ یو سړي قضا که ویې نه که د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دی کافر شوی فقد کفرا او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې دی کافر دی هغه د حدیث ظاهر ته ګوري لکه څنګه چې سړی د کفر کلمه و یا بت ته سجده وکړي او دی پې کافر کېږي امام احمد ابن حنبل هم دقه ووي دی کافر شو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه د حدیث یو توجیه کوي هغه وایي د کفره دا معنا چیرې یقینا خو سړی کافر کېږي نه خو د کافرانو کار یې وکړه کفر ته نږدې شو تر دې حده پورې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي څوک چې قصدن لمونځ نه کوي د مسلمانانو مقبره کې مه ښخوئ پام کوئ چې د مسلمان مقبره کې دله ځای ورنه کوئ دا پلیت دی نجس دی ګنده دی د پاکو خلکو مقبره کې دی ښخ نه کوئ پنځه منځونه دي پنځه عذابونه الله مقرر کړي صاحب د عیني لیکلی دي پنځه منځونه د سار او ماسپخین او مازیګر او ماخام او ماسخوتن او پنځه عذابونه یو د قبر یو د زنکدن یو د قبر نه پاسېدل بل د پل صراط او اخیری د جهنم کم وخت کې چې سړی مري حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دوه قسمه انسان دی یو ته نیک عمل وي او بل ته بد عمل وي نیک عمل چې دی نو هغه کامیاب مسلمان دی او بد عمل سړی چې دی هغه کې کافر هم راځي فاسق او فاجر مسلمان هم پکې راځي د الله نافرمان هم پکې راځي نو کم انسان چې هغه بد عمله نیک عمله مسلمان دی د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د ده نه سوځي دا فرشتې وله راشي لارې ورته کیني دومره لرې لکه له ده چې څومره نظر لګي او داسې شکل باندې راشي لکه د ستورو غوندې چمک وای دی وای دا ستوري دي ورو ورو رانږدې کېږي رانږدې کېږي هغې ته شکلونه جوړېږي او خو دا خو څه انسانان غوندې دي خشته مزیدار دی ورته شوق کی خوشحاله ورته چې کله د ټولو نه زیات نږدې شي نو دی پوه شي چې دا خو فرشتې دي ګوره ناګهاني نه راځي چې دې هیبت کې واقع نه شي دی ونه یریږي دومره الله خیال ساتي دې خواله وله راورسېږي دغه فرشتو کې یو فرشته ملک الموت چې کوم فرشته د مرګ دپاره مقرر ده هغه ملک الموت د انسان ته مخ ورواړي چې ستا په دنیا کې ټیم پوره شو او دې نه پس تاله به اوس څا درنه وباسو او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځنکدن وخت کې ورته خدای پاک مخامخ عذاب د دوزخ هم وښیي او جنت هم ورته الله وښیي مخامخ چې شمدې دې وویني فرشتې ورته وایي هغه مخامخ جهنم وینې داسې جهنم نبی علیه السلام فرمایي چې یو بل کې ننوځي د هغې لمبې لکه د غرونو غوندې یو بل کې ننوځي اطمینان والا نفس سه ګور تا باندې څه هیبت نشته هیڅ قسمه یره فضا هیبت در باندې نشته روزه لغوندې په اطمینان سره ته به هم خوشحاله الله به هم درنه خوشحاله نو دا نفس به روزي جناب په داسې اسانه ښکلې طریقه به راوځي چې د انسان ته به تکلیف ونه رسي بلکې حضور پاک مبارک یو مثال ورکوي لکه د مشق نه چې اوبه ساسي او ساس کې اوبه نو مشق ته ضرر نه رسوي دقه رنګ کما تسیل القطرتو لکه سنګ کی یو قطره بیگی من السقا د مشک نه دقه رنګ د دنه دا ساره وځي دته په تکلیف نه رسیږي ملک الموت ډیوټي خلاص شوه ملک الموت صرف د ساده روخکو د پاره دی چې دا سات ملک الموت رو باسي نور فرشتې وسره چې کمی راغلي دي هغوی ورته فورا وایي هله شابه موږ له ساره فوراً یې ترې واخلي. یو رب ته سترګې نبي علیه السلام فرمایي ملک الموت سره نه پرېږدي. یو رب ته سترګې فوراً یې ترې هغوی واخلي خپله قبضه کې هغې فرشتو ځان سره د جنت نه کفن راوړي خو خشته مزیدار اعلی قیمتي او خوشبویه خوبصورته دغه سا چې ده نو هغه لکه دلته کې مونږ دا مړي دا جوسه په کفن کې نغاړو دا چې د ده کوم روح دی دا هم په کفن کې نغښتلی کېږي نو د جنت په هغه کفن کې ونغاړي، خوشبويي پرې پورې شي او مزېدار یې ونغاړي او حدیث کې راځي یو د بل نه یې اخلي او وي ما له راکه ولي ما له راکه لکه د چا زوی ډېره موده پس پیدا شي که نه یو یې د یو د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي بل یې د بل د لاس نه اخلي دغه رنګې دا سا یو فرشته د یو نه یو وي ما له راکه بل وي زما له راکه بل وي ما له راکه بل وي ما له راکه په دغه طریقه باندې جناب اسمان ته وخېژي اسمان کې حدیث کې راځي په دې فضا کې فرشتې الله مقرر کړي ډېرې فرشتې خورې ورې دي دې فضا کې نو چې څومره فرشتې په دې فضا کې خورې ورې دي نو یو بل نه تپوس کې دا خوشبویي را باندې ولګېده دا خوشبویي ده څه ده یو د بل نه تپوس کی دا خوشبوئی ده څه ده اخر کې د فرشتو نه خبر شوی دا د فلانکی مسلمان چې د فلانکی زوی دی د فلانکی کلی دی د هغه روح دی د هغې نه خوشبوئی دی نوم ښکلي نوم والي حدیث کې راځي فیذکره باحسن اسمائه د انسان مختلف نومونه په دنیا کې خشته مزیدار نوم یې واخلي هغوی ورته دعا کوي، وایي، خدای پاکه ده له خو ډېر لوی جنت ورکړي، وایي، او فرشتې ورته دعا کوي، د ده د برکت نه نن په موږ خشته خوشبويي ولګېده، زموږ زړه روښانه شو. په دغه طریقه ړومبي اسمان ته ورسي، چې ویې رسي، هلته دروازې دي، په دې ړومبي اسمان کې نه فرشتې ور وټکوي، هغوی ورته وایي، څوک یې؟ وایي، د فلانکي هم څه کوې؟ وایي، د فلانکي مسلمان ساه مې راغشتې ده او هغه بره علیین ته رسوم، هغوی ورته دروازه کولاو کړي. استقبال یې وکړي. حدیث شریف کې راځي له یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې فرشتې یې د جلوس په شکل کې بوځي یشیعه الملائکة من السماء الى السماء تشیع دې ته وایي لکه یو سړي په ډېر ګڼ تعداد خلک راشي او استقبال ورته وکړي او بیا ځان سره بوځي یو میلمه راشي او خلک ورله مخې له ورشي ګڼ تعداد او هغه میلمه ترې مخکې او دوی ورپسې وباسي او زندهباد نارې وباسي دقه رنګ د یو اسمان نه بل اسمانه پورې فرشتې په جلوس کې بوزي جناب څومره لوی اعزاز دی دا مسلمان دا روح به څومره خوشحاله وي الله دې موږ دغه روح وګرځوي دویم اسمان کې بیا دروازه کولو شي اووم اسمان ته ورسي هلته یو لوی بیت دی یو مقام د علیین ورته وي هغه کې را دې اندراج شي لوی مقام دی هلته یو څه د مسلمانانو د ارواحو هلته کې یو صدر دفتر دی ای که رجسټر کې نوم ولیکل شي پلانکي تاریخ دنه څه ووته او دې وخت کې راورسېد بیا جناب که دې شهید دی د عرش د سوري لاندې به حدیث شریف کې راځي لها قنادیل معلقه تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت وی دی لپاره جالی دی د ملاش دی ځای نه دی آرامګاهونه دی د الله د عرش لاندې او جنت کې چې کوم ځای دی چکر لګې نو دته اجازت دی او که چرته عام مسلمانین او علیین د خوشحالی یو مقام دی د جنت غوندې خوشحالي خو نشته خو د خوشحالی یو مقام دی هغې کې یو بل سره دا روحونه یو ځای شي او یو بل سره ګپې شپې لګوي یو بل سره ملاویږي باقاعده روحونه د مسلمان تر دې حده پورې چې صحابه کرامو کې به څوک وفات کېدل چې ابراهیم علیه السلام یو ځل د مرګ فرشته اسرائیل علیه السلام راغی نو دی ورته وویل ته مسلمان له په کوم شکل راځې او کافر له په کوم شکل راځې راته ځان وښایه وی طاقت به ونه لرلی شي وی نه وښایه راته ځان وی ښه ما ته وګوره چې ویې کتل مسلمان له چې په کوم شکل راته هغه شکل یې وښو ډېر مزېدار اعلی وی اوس هغه شکل هم وښایه چې کافر له په کوم شکل راځې وی طاقت نه شي لرلی وی ته خو ما ته ځان وښایه وی خوا مخ کا اوس راته وګوره چې ورته یې وکتل ابراهیم علیه السلام بېهوشه راپرېوت ګوره جلیل القدر پیغمبر ته ګوره بیا ورته ملک الموت لګیا دی دا لاس پې ولمږي او صاحب د زړه باندې لاسونه راکاږي ورته چې هوش کې راغی نو چا دې تپوس وکړه بیا وروسته ورته وې څنګه حالت و اسرائیل علیه السلام ته وایي وې که الله یو ډېر لوی مسلمان یو د خدای ډېره تابعداري یې کړي او هغه له جنت ور نه کړي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا خوشحالي مو له ډېره ده دومره خسته شکل باندې راځي او چې یو لوی فاجر کافر وي چې ټول عمر یې ته خفه کړی هغه له خدای پاک جهنم او هېڅ قسمه سزا ورنکړي خو صرف د مرګ وخت کې تا وویني نو دا عذاب مو له ډېره ده وی دا ما چې وکتل دا تک تور شکل او د سترګې شنې او د سپیمون او د خولې د اور لمبې خته او جناب نبی علیہ السلام فرمایي چې فاجر او بدعمل انسان نه د مرګ فرشته ساه وباسي دومره تکلیف دته ملاویږي چې د تورې او یا غزاره په کاغذ زخمونه به برداشت کړي خو د فرشتو لیدل به برداشت نه کړي چې موږ بس دنیا ته رالو او څه عذاب او څه تکلیف به نه او مفتو کې مزې او چرچې به یو منډې ترړې به یو بنګله دی او بلډینګ دی او خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دي او زمړه راکاږو به هغه بله دنیا سره باید سړی پکې خبیث قمقل خولې نه دا خبره مو باسي مړه وي هغې دنیا نه څوک راغلي دي جناب دا د کفر الفاظ دي ګورې ځان پې پوه یو سړی دا وایي چې هغې جهان نه څوک راغلي دي هغه جهان خبر ما ته د دواړو جهانو سردار او خدای راکړی دی په دې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې د هغه جهان نه څوک راغلی دي خو معلومېږي دا چې ستا هغه جهان خبرو کې شک دی بیا ستا په هغې یقین نشته دا کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په د عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی که په ټوقه کې وي او که په هره طریقه وي سړی پې د ایمان نه وځي نو خبره به دا کوله جناب چې هغه فرشتہ لیدل ډیر خطرناک شکل کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کتاب امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی التذکرة فی احوال الاخره هغه کې ناشنا حدیث نقل کوي سړی چې ګوري چې ګورم کله کله راواخلم وجود نه مې داسې خولې کله وبېږي صحیح احادیث نقل کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا غی یو مثال ورکی وی دمر پا سخته د دنه دا سار او باسی مشکات کم دا حدیث شتا لکه یو سړی چې سسپار سور کی او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کی دی او راکاږي دا مالوچ خو لمبه نه کوي ولې چې لامده دي او لوخړې وباسي دقه رنګ د انسان په دې رګونو کې دا سا راکاږي او دا رګونه یې داسې به سوځېږي لکه دا سسپار چې په لمدو ماریچو کې راکاږي او تذکره کې لیکي امام قرطبي په دا حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي داسې مثال یې دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکی د غنو او د انسان په دې وجود کې بند یو د هغې یو یو څانګه په یو یو رک کې خوره شوي او دا څانګې ټولې د غنو نه ډکې او دا ونه ترې راکاږي تر دې حاله پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي مشکات کې دا حدیث هم شته وایي چې دا سات یې راوباسي نو د انسان د رګونو د غوښو دا وینې او دا قطرې هغې پورې نښتي په دې روح پورې دومره تکلیف سره ترې دا سا راوباسي او دا فرشته چې ورته وایي دا سا ته وایي روزه روزه خبیثه نفسه نو دا سا ترې خوره شي په دا رګونو کې دا نه روزي د مسلمان هغه خو نه غلا روانه شي دا خوره شي او بیا دی رګونو کې داسې خوره چې دا فرشته په زور راکاږي الله دې مساتي نو جناب چې څنګه راوباسي نو هغه د مرګ د فرشتې ډیوټي ختمه شوه نورې فرشتې ورسره ناستې یو رب ته سترګې نه پرېږدي فورا ته هغه ساه والي موږ له اوس راکړه نو هغوی جناب د سجین مقام نه یو څښاک ګنده ټوټه راوړي مسحه ورته وایي دا ټاټ دا ماشومان چې سکول کې پې کیني که نه خاورو کې پروت دی سوتلی نه چې کوم جوړ دی دقې ته مسحه یو څښا ټاټ را واخلي او دا سا په هغې کې بنده کړي او بدبویي ترې ځي او دې انسان نم چې سا وباسي نو جنت او جهنم ورته وښایي هغه مخامخ جهنم ستا ځای و جنت ستا ځای و دغه وګوره جنت ته خوشحاله وته بدبخت الله دې خفه که خوشحاله دې نه که اوس د هغې په ځای به هغه جهنم ته ځې چې د مرګ وخت کې دا خوشحالي ویني چې دینه محروم شوم او دا عذاب ویني چې دې له ور روان یم چې ښه تکلیف پې تېر شي ا فرشتې چې واخلي نو دا اسمان ته خېږي اندراج دپاره نو چې اسمان ته اندراج لوړي نو په لار هغه فرشتو باندې بدبویي ولګي یو فرشته بل نه تپوس کوي لکه دا بدبویي ده څه ده بل بل دن تپوس کوي اخر کې دې فرشتو نه خبر اطلاع ملو شي دا فلان کې د ده چې کوم په دنیا کې خراب نوم هغه یادوي کوم چې خراب نومو ښه نوم نه یادوي ابو جهل خراب نوم ابو جهل دی خراب او خطرناک نوم چې کوم سپک نوم دی هغه نوم ولا واجب دا فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلی دی دا هغه روح دی فرشتې وې خدای د باندې خو لعنت نازل کې ګوره فرشتې ورته خیرې کوي دی خو خدای تباه کې ویل او صبور د هلاکت خیرې ورته کوي د دغه برکت نه نن په موږ بدبویو لګېدله هغه روح یوسي خیرې ورته کوي ړومبی اسمان ته ورسوي هلته دروازه ټکا شروع کړي ور کولاو کوي څه چل دی فلانکې د فلانکي زوی مو راوړی دی فاجر دی یا کافر دی الله فرمایي د کافر په حق الله فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط قطعا به دته د اسمان فرشته دا دروازه کولاو نه کولاویږي دا روح لاړ شو جناب سجین ته اوو ځمکو لاندې یو کنده ده د جهنمیانو دپاره هغې کې د هغې اندراج کېږي او په هغه سجین کې دېره شي نو صاحب د عیني د بخاری شریف شارح بدرالدین عینی رحمت الله علیه اوږد حدیث نقل کړی دی هغه فرمایي د نبی علیه السلام د وینا په ذیل کې وی کم انسان چې د سحر منځ کوي پابندۍ سره الله به د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي دا ځان کلن سخت نه وي خدای محفوظ ساتي او کم انسان چې دا سحر مانځره نه پاسي سار مونځ نه پاسي او د سار مونځ نه کوي د ځان کلن سخته بدله خدای پاک ورکوي مسلمان ولې نه دی مسلمان دی لیکن د سار مونځ نه پاسي د شپې ناوخته پورې ټي وي ته ناست دی وي سي آر ته ناست دی ډیشونو ته ناست دي ناوخته پورې ګپونه شپونه لګوي دنیا خو دې ځان نه ډولی کړله یاران هم در سره ناست دي ګپې شپې دي سهار وختي بیا نه شي پاڅېدی ولې د شپې د خوبه غیسه خو تا په دا مردار خردجال په دا ټي وي باندې صرف کړه ګن باندې دې وخت تېر کړ یارانو دوستانو سره ګپونه دې ولګول په حجرو په بیټکونو کې اخره شپه کې ته بیا پاڅېدی کم ځای شي بیا نهه بجې او اته بجې او شپږ بجې اووه بجې او بلا بعضې خلک پرې فخر هم کوي. یاره جي سهار زما ته پاڅېدل لږ ګران دي، زه ناوخته پاڅم. څو بجې جي پاڅې؟ یاره څو اوه اته بجې نه مخکې زه نه شم پاڅېدلی. هلکه په ګناه فخر کوې کمبخته! پاڅه او سحر لمونځ وکړه، الله راضي کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي متعلق چا تپوس کوي فلانکی سړی سهار ناوخته پاڅي ویره ده غوږونو کې شیطان متیازې کړي دي څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري شیطان چې چاله په غوږ کې متیازې وکړي په هغه د ذکر او د لا اله الا الله د اواز لذت څه باندې هغه څه پوهېږي هغه ته که ته بانګ هم الله اکبر الله اکبر نو دا غوږ کې متیازې د شیطان پرتې دي نو هغه په دې لذت څه پوهېږي هغه د مانځه په لذت څه پوهېږي هغه د تلاوت په لذت څه پوهېږي هغه که ته که یو سړی دعوت ورکړي د دین هغه دعوت کم دی قبلي د هغه غوږ کې د شیطان هغه نجاست پروت دی هغه نه فرشتې کرکه کوي وګړو کې شیطان متیازې پرتې دي او دا ځای کې جناب دا شیطان په اخر وخت کې حدیث کې راځي مشکات سید بخاری حدیث دی دې ځای کې شیطان راځي او هغه پسې دم چوپ کوي کوړه پې کوي کوړه علیک لیل طویل فرق اوږده شپه ده اوږده شه چوف پې نارېږي غوټې والا درې ورکوي نو که سړی وختي پاسي الله یاد کې اودس وکړي او مانځه ته ودرېږي نو درې واړه غوټې کولاو شي لکه یو حدیث کې راځي په مشکات شریف کې اوږد حدیث دی چې دا مسلمان دا سا لاړه شي نو هلته ته هغوی تپوسونه کوي نورې ساګانې فلان کې څنګه و فلان کې څنګه و نو ګوره مسلمان خو د مسلمان متعلق تپوس کوي د کافر تپوس خو نه کوي نو هغوی ورته وایي فلان کې خو مړ دی د ما نه مخکې یو هفته وشو چې مړ شوی دی دوه هفتې وشو مثلا یو ورځ وشوه هغه سا دلته نه راغلی اوس تپوس یو بل نه کوي خو د مسلمان متعلق کوي د کافر خو نه کوي هغوی ورته وایي نه خو دلته نه ده راغلې نو نور یې وایي باس چې ستا نه مخکې مړ دی او سیر رانله معلومېږي دا چې ذهب الی امه الهاویه اتلې دی هغه سجین کې پروت دی ورپسې بیا دویم نمبر عذاب د قبر دی چې کوم وخت کې د انسان نه ساه وځي نو بیا دله فورا جنازې قبر ته وړل پکار دی ایسارول نه دي پکار پیغمبر علیه السلام فرمایي فوري خخوي او زمونږ د خلکو یو غلط رواج نن به مازیګر مړ شي او سهار به وله دوه بجې او درې بجې او څلور بجې جنازه مقرر کړي بېځایه مسلمان له تکلیف ورکول دي که دی نیک دی هم تکلیف مه ورکوه زر یې جنت ته ور ورسوه قبر یې د جنت کنده ده او که دی فاجر دی زر یې ور رسوه ځان ته خلاصوه که دوزخي دی فوري به ښخی مړې شپې ته به هم نه پرېږدی زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي د هغه په وصیتونو کې یو وصیت دا هغه به وې ګورې که زه سار مړ شم چې غرمې ته مې پرې نه دی که غرمه مړ شم چې شپې ته مې ګورې پرې نه دی که مازدیګر مړ شم چې شپې ته ما پرې نه دی فوري به ما ښخوی هماغسې د هغه په وصیت مونږ عمل وکړو نو مړې دا پرېښځه لپاره ورېږه فلانکې راشي او فلانکې به راورسي او اعلانونه به وکړو جنازه به درنه شي او جشن مونږ جوړ کړو د مړو نه موږ دنیا خلک به راغونډوو او دا سک دی او دا قبره کنوه او دا پسې قولبې څاروي حلاله وه او دا جاني مازونه راوړه او دا صابونونه راوړه او دا سخاتونه دي راوړه او شا به غریب مسافر دی درک کې نه لګي غریب دی ځان له خبره هم نه او نه لګي موږ پې غوغوبل پې جوړ کړی مړی هم زموږ د شریعت خلاف او جمدې هم زموږ د شریعت خلاف واده او خادم شریعت اصولونه خلاف او مړی هم شریعت اصولو نه خلاف بس مړی دغه کفن دی دغه پنځه جامې دي د ښځې دپاره او سړي دپاره دغه درې جامې دي خبره خلاصه ده په مړي هېڅ خرچه ستا نه راځي او بیا قیل د قرض پورې دی هغه پې خلاص کا په ده باندې کوم پردی قرض پورې نه خلاصوې او تا خیراتونه او څښاتونه شروع کړي دي زمه بند را غاړه بند د ما یو چارهده کې دکاندار سره ناس زموږ کلی دکاندار د کپړې دکان دی هغه سره ناست وم، یو سړی راغی، ما ته یې مولوي صاحب ده ته خو نصیحت وکړه. ما یې ولې؟ ویل د ده د ده پلار زما دوست و او دا د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او دی راته وویل چې ګورې که زه مړ شم دا زوی به مې درکوي د ده د واده لپاره ما نه قرض سودا وړې ده او جناب هغه مړ شو د ورپسې جمعه مو وکړه اوس خاتونه یې مو کړل او څلوېښتي یې مو کړه او کال یې مو کړ او د دنیا دولت یې برباد کړ زما هغه قرض نه راکوي بلکه دا خو قرض مخکې دی الله بنده د قرض خلاص کړ پلار غاړه دې بنده ده وی بابا به خپل کار کوي نو دا خیراتونه ورپسې ولې کوي په جون به ورکوو نو په قرض یې ولې سودا اخېسته نو دا خیراتونه ولې کوي خلک مې شرموي بیا دا هغه چې څه خیرات دی کړم ډب ته پرېوت نو ډېر خلک غریبانان یې لکه اسخاط مات دې پرېږده او خلک بسوئ ښه نو چې نیت دی دا چې خلک بسوئ نو هغه دې هم ډب ته وغورځوه داسې اصل شی د منځ په د پورې دی د هغې فدیه ورکړه زکات پې پورې دی اول خلاص کا حج پې پورې دی غاړه وله خلاصه کا روژه پې پورې دی د هغې فدیه ورکړه غاړه وله خلاصه کا د مسلمان قرض پې پورې دی هغې غاړه خلاصه کا دغه نه خلاصه جشن کې او خیراتونه دي او سخاتونه دي او صابونونه دي په صابونونو بخښلی کېږي د بنده حق د خدای حق پورې دی هغه نه ورکوي جشن نه جوړ کړی دی مړي نه جشن جوړ کړي دی نه ځان ساته اول د بنده حق او د خدای حق دا مقدم کا هغې نه پس کوته خیرات هم کې ورته سخات هم کې ورته هر څه کې او نن سبا زمونږ د مقبرو سخاتونه توبه وباسه توبه هسې د مولیانو د شرم یو شی هم جوړ کړی دی بس علما اخلی یې ګورې تاسو پښتانه ما یو ځل مړه کې راوچت شو ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې چونتیس نمبر کیسټ کې تاسو د پنځو منځونو او د پنځو عذابونو بیان واورېد دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګېټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي، سپیشل فرمایش د حاجي عزیز خان او نعت خوان حافظ بشیر جان ارماني ټیلفون نمبر دی پچیس انتیس بارا. په قسم دی معلوم دی پرون دغه ځای کې ما یو ملک باندې چې مسله کوله ټول علماء کرام ما سره ناست وو ما مسله کوله هلته کې په سخات باندې لګیا او د عوامو خلکو پې جګړې کولې ایا وی مولیان په سخات جګړه کې میرا مولیان دي تورته وګور کم یو پکې مولا دی یو د تر یو بل د پلار یو بل د ماما د ستارور دی یو وګوره مې مخامخ هغه دی نه ولاړ یو پکې مولا شته خو تا اوس د کوره راووتې او رومال ریښه دې تاو کړه اوس تاسو څه پېژني په عمرزو کې چې دا تورنګلو علامه دی او که دا پښتون دی دا د عمرزو نه راووتې او ریښه دې سر نه تاو کړه تورنګلو مړي ورالې نو تورنګلوال تا څه پېژني چې دا د عمرزو پښتون دی او که دا ملا دی دا ځان ساتی له دې څیزونو نه او دا مشران دا سپینګیري بعضې ځان بې وقوف کړی دی لومبي صف کې به ولاړې جانماز راکړه جګړې به پې کوي بدنام هم پې مولیان کړ شیم خپله کور ته یوړو تاسې مه کوئ هغه خیرات وکړه چې هغه د خدای د رضا دپاره او هغه خیرات وکړه چې ستا نیت دی چې ما نه په الله راضي شي نه دا چې خلک د خولې خلکو خولې بندې شي نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې حق د خدای در باندې پورې دی ته د دنیا خیراتونه هم کوه او صابونونه پنځلس پېټه یې او څه پې نه خلاصېږي زه غاړه مې درته خپله خلاصه کړه اوس خوښه دې خپله ده د الله حق مخکې کا د بنده حق مخکې کا وروسته دې بیا صابونونه ویشي او که بیا دې هر څه ویشي او که خیراتونه کوي او که هر څه پخی به هر صورت رونو او زمونږ خیرات څه خیرات دي د مړي کفن بهترین شی دی نبی علیه السلام فرمایي هغه کفن مړي له ورکړه چې ښکلې جامه وي جون کې چې د کومه جامه اغوسته ده هغې کفن به ورکړي دا د مسله ده جون کې کومه جامه اغوسته هغې کفن ورکړي مونږ څه وایو هلکه کفني سان وله راوړه نو بابا چې په کم کفن کې سملي هغه وله نه خشته کوي کفني سان راوړی او خرقې دې جوړې کړې دی او بل دې جوړ کړی دی جشن دې جوړ کړی دی هغه کارونو کوی چې کوم کار د شریعت د اصولو مطابق وي او کوم کار د خدای او د پیغمبر د وینا مطابق وي کوم کار باندې الله او د الله رسول خوشحالېږي او دا مشران دا سپینګیري مې پوه کې دا سپینګیري دا بعضې دا کار مه کوی دا قصه ده ښه خبره نه ده یو خو ملیانو پورې خاندي ملیان څخه هاتونه وړي بل خو هاته جیب کې جیب یو ځل به داسې کوم په مقبره کې جیبونه به د بعضې خلکو لټوم ته تاسو وګورئ چې دوی سره جیبونو کې صابون شته که نشته ترخ کې دغه ونیو که نه دا به ښه یم چې موریانو سره څونه یې وړو پیټی دې څونه راوړی دا جمازونه دې راوړی څومره دي او موریان څونه دي څونه لاړل جګړې پې کوي مونږ ته به خامخ خلکو مخکې سترګو حیا نه غږ نه شو کولی نو خبرې مې دې پورې کولې وروڼو چې هغه انسان مړ شي نو فوري به وړی اشاره به نه قبر له فوري وړه قبر له چې یوړ او قبر کې کېښود، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که دی مسلمان دی ده له فرشته راشي دوه فرشتې راشي ډېر مزېدار او اعلی شکل کې هغه فرشتې دنه تپوس کوي من ربک رب دې څوک دی رب مې الله دی بعد چې ډېر خدای ته نږدې دی نو هغه د خدای صفتونه مو کوي هغه الله چې زه پیدا کړی مسمانونه پیدا کړی ځمکه پیدا کړی امې رب دی نبی دې څوک دی رسول دې څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دین دې څه دی اسلام نو بیا هغه فرشتې ورته وایي چې مخامخ ورته بیا دغه ځای کې د جنت مخامخ کی او د جنت نه یو سوړه ورته کولو کې د هغې هغه خوشبویې او خشته اعلی هوا پې لګي او د یو عزتمن میلمه په شان سمله اوس یو عزتمن میلمه په شان دې سملي بلکې حدیث کې راځي چې الله اعلان ورته وکړي چې دته د جنت بستر وغوړوي د جنت جامه ورته واغوندوي او دا قبر دومره دته کولاو شي لکه د ده نظر چې څومره لګي او چې کم سړی فاجر دی چې دې سین قبر کې څملي دنه تپوس کې رب دې څوک دی دی هه هه لا ادري نه پوهېږم اوس دغه وخت کې دې دروغ هم نشي ویلی یعنی دنیا کې خو هر چا ته رب معلوم دی دا چې کوم مشرکین دي دي ته خو رب معلوم دی دی خو الله منی خو شرک وسره کوي هم خوله نشي خوځولی هی هی لا دري رسول دې څوک دی هی هی لا دري نه پوهېږم دین دې څه دی نه پوهېږم فرشتو دوی لا درې ته ولا ته ظالمه نه دی د خپل عقل نه کار اخیستی او نه بل چا پسې تابعداري دې کړې ده د بل تابعداري دې په حق کې نه ده کړې کړې ټول عمر دې په عیش او عشرت کې تیر کړی دی نو جناب حدیث کې راځي چې دا ځمکه پرې راجوخته شي داسې راجوخته شي چې دا پخته په یو بل کې ننوځي دا پخته او پیغمبر علیه السلام صحابو ته مثال هم ورکړ دغسې دا پخته یو بل کې ننوځي او مسلمان باندې ځمکه راجوختېږي خو معمولي غوندې زور ولا ورکړي او د هغې پيغمبر عليه السلام مثال ورکوي، داسې زور ولې دا ځمکه ورکړي لکه د يوه انسان د يوه مور بچی چې کله سر خوږيږي او دا مور ولې سر له زور ورکوي داسې دمه کې او چې کوم بدعمله دی پخته یو بل کې ننوځي نو بیا په ده باندې فرشتې مقرر شي او فرشته حدیث کې راځي یقید له اعما و اسوم په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو کاڼه ده نه سترګې کار کوي نه غوږ او یو مضبوط د اوسپنې یو فولادي څټک ولا ورکړي ویې وهه اوس نو هغه خو په غوږونو باندې کڼه ده د اواز خو نه اوري چې رحم یې پرې راشي په سترګو ړنده ده چې د ده دغه وویني د وجود دا ذرې ذرې او دا وینې ځوې چې رحم یې پرې راشي نو درز ورکوي نو چې هغه ولا درز ورکړي دا وجود یې ذره ذره شي ټوټې ټوټې شي نو بیا زور جوړ شي نو بیا ووایي دغه عذاب پې مقرر او حدیث کې راځي یو کې او یو بل کې یو کم سل ماران دا په الله مقرر کې تنین راځي اجدها چې وته مونږ وایو او دغه اجدها په سرم له ټک ورکوي او په لکیم ټک ورکوي دوه ټکه ورکوي او د دنیا مار نه دی د آخرت مار دی د دنیا مار چې سړی وخوري نو شواروس کې دننه دننه یا سړی ملک یا که شواروس کې بچ شو نو بیا ورو جوړېږي یو شواروز پورې زهر په تیزۍ کې روان وي او د اخیرت دمار متعلق حضور پاک مبارک فرمایي چې یو ټک ورکړي دومره تیزي دا زهر کوي چې اویاو زرو کالو پورې د هغه یو ټک تیزي روان وي اویا زره کاله او دا په لکې هم ټک ورکوي او په سر هم ورکوي او اویا فرض که دا یو کم سل نه اویا ماران فرض که دا ټکونه ولا ورکوي دا به بیا عذاب مقرر او یو بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي دغه مار دومره خطرناک زهر لري که د هغې یو څاڅکی دنیا ته راپرېوت وي دنیا کې دا شنه بوټي دا نظام به اوچ شي دومره خطرناک د هغه عذاب پرې مقرر دی د جهنم بدبویي ورته را روانه ده او دلته چې کوم بستر دی هم د جهنم دی او دلته چې کوم عذاب مقرر دی هغه هم د الله سزا ده نو صاحب ده قرطبي لیکي، دا حدیث د نبي علیه السلام په رڼا کې پیغمبر علیه السلام نه نقل کوي چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ کوي هغه خدای پاک د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي او چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ نه کوي دله به الله د قبر عذاب ورکوي خوښه خپله ده کوی که نه کوی د سهار په مانځه د دغه نه خلاصېږي د ساده وتو نه نزعې نه ځنکدن نه او د ماسپښین په مانځه د قبر د عذاب نه خلاصېږي او که نه کې د سهار مونځ د ځنکدن سخته به وي او که د ماسپښین نه کې د قبر عذاب به دا عذاب د خدای په علم کې چالو شو خدای هر کله هر څه په چالو وي بلکې حدیث کې راځي چې دا یو یو چغه دا دونه چغه وایي چې سوا د انسان او د پیری نه د حیوانات یې موري داسې مضبوطې چغې دی وباسي تړلی پروت دی ده ته به مخامخ ودرېږي، دی به یې تپوس وکړي، ته څوک یې؟ زما به بیا سترګې په تا ولګېدې. ستا د دې مخ نه خو ما ته تازګي معلومېږي، ستا دا مخ خو ما ته داسې خوشحالي ترې راوځي، ته څوک یې؟ هغه به ورته وایي، زه ستا نیک عمل وم، دنیا کې زه ستا د پاسه سور وم او ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودې، پابند کړی مې وې او نن زه تا له راغلی یم، زما د پاسه به سور شې، او د الله حساب کتاب میدان ته به دې بوځم نه او ته ټیټ شې او دا مسلمان نیک عمل انسان پې د پاسه سور شي او میدان د حساب کتاب ته بوځي او چې کم سړی بدعمله دی چې سترګې وغړوي او ښه شکل باندې سترګې ولګي ته څوک یې لومبی سترګې مې په تا ولګې دی ستا د مخ نه خو ما ته غم راځي هیبت او یره را باندې راله وایي زه ستا بدعمل دنیا کې ته زما د پاسه سور او مزې دی کول اوس ټیټ شه چې زه در باندې سور شم او میدان د حساب کتاب ته دې بوځم نو مشکات شریف کې حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي چې هغه سره هغه چوکۍ دا سړی پرې غوی غوی نه وي د ستنې والا چوکه دا سړی را ټیټ کړي او پرې د پاسه سور شي او شانه والا هغه چوکۍ ورکوي او نیغې د حساب کتاب میدان له بوځي او کم سړی چې بعضې نیکعمله بلا بل شاني هغوی چې سیند سترګې وغړوي په دې لاسونو خپو کې به الله د وزرو طاقت پیدا کړي ده ته به یو خشته رڼا ښکاره شي نو دی به نیغ وروالوځي هغه رڼا له به ځان ورورسوي هلته چې ورورسي هلته به ورسره فرشتې په جګړه شي فرشتې به ورته څه کوې وایي دا دی راته خشته ښکاره شو دا لاسونه خپې مړقولو دلته راورسېد وایي دا کوم ځای دی دا خو جنت دی جنت دروازه ده ځای واپس عمل نامه راسره شته نه مونږ سره خو عمل نامه نشته خو عمل نامې نه بغیر دلته څنګه راځي ځای چې حساب کتاب وشي نو بیا ویره مونږ خو حساب کتاب نه یو خبر خو قبر نه پاسېدو لاس پرې مو ښځو دلته رالو هغوی به ورته وایي چې د عمل نامه د عمل نامه یو ګیټ پاس غوندي دا خلک یو ځای ته ځي که نه یو پاس وسره اوس یې مننه امر وړه چې نه خو تاسو موږ نه پرېږدو وایي په دې بحث و تکرار کې به یې د الله د طرف نه به ورته ایل اواز وشي چې ای فرشتو دې سره بحث مه کوئ دا زما ډېر نیکان بندګان دي دا بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي او بعضې خلک به دی چې دا سترګې وغړئ نو په دا سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي او راکاږي به پړ مخې دې به چغې وایي چې صبر وکړئ ما سره خو حساب کتاب وشي که نه ای به ورته وایي تا راوړي سړي چې دا سره حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر ورته واچو کوم زنځیر الله ته مو ساتي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا د وجود به هم غټي داسې به نه لکه د پاکستاني وجود چې دی مضبوط وجود به یو غاښ به د احد د غر عمره د سپېمو کې به ته زنځیر واچي او د هغې زنځیر یوه کړی که د دنیا په لوی غر کې دی نو دا غر به زرې زرې ځکي هغه به ورته واچي د سپېمو کې راکاږي به او بعض انسان به دی چی د هغه دا شکل به د خنزیر او جهنم ته به روانی د بعض انسان شکل به د خری جهنم ته به روانی د چا سر به لاندی خپې به پورتی او جهنم ته به روانی الله دی مساتی نو صاحب د قرطبی دغه حدیث کې لیکي نا خطا شم عینی صاحب د عینی شارح د بخاری هغه لیکي چې کم انسان د مازیګر منځ کوي د قبر پاسېدل به مزیدار وي او چې کم انسان د مازیګر مونځ نه کوي ته صلات وسطا ویل شوی دی د مازیګر مونځ کم انسان نه کوي د قبر نه پاسېدل به په دغه تکلیف باندې وي د مازیګر د مانځه رونو ګوره ډېر لوی اهمیت دی دغه وخت کې او د سار د مانځه وخت کې فرشتې بدلیږي د ورځې فرشتې چې د مازیګر مونځ سړیو کې دا روانې شي اسمان ته لاړې شي نورې راشي شپې لپاره هغه د شپې فرشتې چې کله راغلي وي چې اسار مونځ وشي نو هغوی بیا بر اسمان ته خېژي در ورځې نورې فرشتې راشي نو الله یې تپوس کوي الله پرې خبردار دی خو تپوس کوي تاسو چې راتلی بنده څه کول وایي جي مونځ یې وکړه الله مونځ یې وکړه الله خوشحاله شي چا مونځ یې کړی تاسو چې راتلی څه مو کول مونږ خو الله ډېر انتظار وکړو خو هغه کمبخت مونځ ونه کړو را روان شو دی خدای پاک پسونه خفه کېږي او ورپسې بیا د سورات یو لار دی یو پل سورات دی د جهنم په شا باندې د حشر دا میدان داسې دی لکه جزیره غوندې او جهنم ته به ګیر چاپېره خدای تاو کړي نو بله لار به نه چې ته د حشر د میدان نه جنت ته دې په کومه به ځې نو یو پل دی سرات نری پل دی نری د ویښته نه باریک او د تورې نه تیره او چې کوم مسلمان نیک عملي لکه د برېښنا غوندې او څوک لکه د هوا غوندې او که ته وایې دا څنګه نن سبا خو هغه مثالونه درته خدای پاک ښوولي دي، هغه ځای نه توربېرې نه بجلي په دا نري تار کې راروانې شي دلته په سېکنډونو کې رارسي. د ټېلفون دا تار هم لا نشته، په کوم طرف په هوا کې درته دا اواز په کوم ځای نه رارسېږي؟ اوس خو هغه نظام ختم دی، دلته به کاغذ ورکړې او په سعودي کې به وځي مشین کې، دلته کاغذ ولیکه هغه مشین کې یې ورکړه، هلته سعودي کې به د هغې نقل وځي. نو به هر صورت چې کوم سړی نیک عمله دی خو دی به نیغ خدای پاک پورې باسي او چې کوم سړی بد عمله دی نو په دغه چې د خدای طاقت ته سره نه د خدای توفیق نه نو په دغه پول باندې څوک نه شي بیا ژر د تلی شي دی پکې غورځېږي په هغې بیا دی نه شي تلی نو صاحب دا عیني لیکلي دي چې کم سړی د ماښام مونځ کوي د پولیس فرات تل به ورته الله صاحب کړي او چې کم سړی د ماښام مونځ نه کوي نو بیا د په دغه پل سورات دی نشي تیرې به خامخا لاندې غورځېږي پل سورات باندې تلل عبور ممکن نه جهنم ته به غورځېږي نو بیا به خدای وباسي او ورپسې لویه سزا د جهنم ده الله دې مساتي مختصر درته وایم خو ډېر اوږد حدیث دی جهنمیان چې کله جهنم ته وغورځېږي دا وجود به پکې سوځي دی به چغې وایي دی به وږي به شي وږي الله ته به چغې کوي خدایه موږ له ډوډۍ راکړه وږي شو نو زقوم د مارجړی بوټی دی، تریخ هم دی، ستغ هم دی، غني هم دي پکې. هغه ولا وټکوي نو وروبړي او وخوره. نو چې دی هغه خولې ته کېږدي، خو غریب وږی دی، څه به وکړي؟ نو د مرۍ کې بیا ونښلي. دی به چغې کړي، یا خدای پاکه اوبه راله راوړې. الله به فرشتو ته حکم وکړي، ورشه اوبه وله راوړئ. نو اوبه وله راوړي. نو هغه اوبه به څه وي؟ هغه به د جهنمیانو د وینې زوې به وي، د جهنم په دې ویښ کې به یو ځای کېږي، ډنډ کې به پرتې وي، دا چې کوم نوونه ترې بهېږي، وینې. او به د اور په لوښي کې راوړي دا کلیچې دي دې کې به راوړي او د دې مخ ته به رانږدې کې یشوي الوجوه وجوه قرآن کې الله فرمایي چې دې مخ ته رانږدې کې نو حدیث کې راځي د مخ دا سرمن به تې په هغه لوښي کې راپرېوځي مخ به تشه ډوکې پاتې شي او په دې خوله به یې ورواړې دلته کې مری کې بله نښتې ده فقطعت امعاءهم دا کلمې به تې لاندې وغورځوي او دا باقی اوبه به راوالي په دې سر به یې ورته فرشته ور وړی دغه خو یې خوراک دی او که شکل خراب شو وسوځي بیا ترې واپس انسان جوړ شي چې دې عذاب دا خوند وسکي او وجود یې دومره غټ چې دې کوم ځای کې پرلت غځوي او کیني ابه دومره یې لکه اته څلوېښت میله مزل جدې نه مکې مکرمې پورې مثال نبي علیه السلام ورکړی اړتالیس میل کې به د ناستې ځای وي دومره غټ وجود چې ښه دی وسوځېږي ښه چغې وباسي نو دوی به چغې وهي الله ته او يې زر کاله دي يو روايت کې يو کې اويا زره کاله به چغې وهي اې خدايه پاکه خدايه پاکه په مونږ باندې لاول به د جنت هغه داروغه ته چغې ووایي هغه ولا جواب نه ورکوي نو چې زر یا او یا زره کاله چغې ووایي نه به ورته وایي انکم ماکسون بس د خدای د خوښۍ مطابق چې څومره د خدای خوښه ده هغې پورې به پکې یې نو څه چغې وهئ نو بیا به الله ته چغې ووایي، یا زر یا او یا زره کاله، نو خدای به اړو جواب ورنه کړي. نو بیا به وایي، تاسو راځئ چوپ کېږو، په صبر خدای خوشاله دی، چغ ویش به هم نه کوو. نو زر یا او یا زره کاله اختلاف د روایت کې دي، به چوپ وي، غږ به نه کوي. وایي، سواء اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، که چغې ووهو که چوپ کېږو، په دواړو کې نه خلاصېږو، بیا به الله ته چغې جوړې کړي. يا زر يا او يا زر کاله چې بيا الله ته چغې ووهي الله به جواب ورکړي څه جواب به ورکړي اخسئو فيها ولا تکلمون چخ شئ کور شئ چې ما سره خبرې ونه کړي چې کوم بدعمله مسلمانان دي خوا به خدای وباسي او چې کوم کافر دي اب په جهنم کې پراتی نو تذکرہ کې قرطبی لیکلی دی حدیث نقل کړی دی وی پراته به پراته به او جهنم کې لاندې به سیخونه میخونه د خپو کې بینه نوځي وینه او زوونه به ترې بهږي، نو بیا به یو یو کافر الله راوالي، فرشتو ته به حکم وکړي، د اوسپنې په صندوق کې به یې بند کړي، نو هغه صندوقونه به د یو د بل د پاسه تېه به تېه کېږي او اور به په کې بلېږي، لکه څنګه چې دا دا دا په زموږ په دې دا او خښتو په دې بټۍ کې دا خښتې قط په قط پرتې وي، دا اور په کې بلېږي او د جهنم سر به پرې خدای بند کړي او نه ختمېدو پورې سزا به ورته ملاوېږي. دا د کافر خبره ده. ګوره ایمان الله دې مو ایمان محفوظ کړي که سړي ایمان یوړ او سزا ملاو شي او ځل خو به وځي کنه او که سړي کفر سره لاړ خو همیشه لپاره تبعي تبعي ده نو جناب د ماسخوتن مونځ چې سړی پابندۍ سره کوي ګوره دې کې حکمتونه الله ایښي دي ماسخوتن یو سړی پاسي ابه د ماښام خامخا کوي ځکه ماسخوتن خو د خوب وخت دی تیاره وخت دی ابه د مازدیګر هم کوي او بیا د ماسپښین هم کوي هر یو مونځ کې سهار یو سړی پاسي او خو سهار پاسم ماسپښین دی ولې ونه کړم مازدیګر دی ولې ونه کړم ماسخوتن مونځ چې سړی کوي الله به جهنم د سزا نه ساتي که نور څه عذابونه پي قبر کې به یې خدای وباسي د حشر په دا میدان کې به خدای سزا ورکړي خو جهنم نه به خدای پاک محفوظ وساتي نو دا اوږد حدیث امام قرطبي رحمت الله علیه نقل کړی دی او دا پنځه منځونه دي او پنځه سزاګانې دي زمونږ خلک خو صرف روژه کې جوماتونه ډکي او د روژې نه بغیر بیا هر یو سړی خپل کاروبار پسې یو خوا منډه او بل خوا منډه جناب دا د خدای حق دی دی نه خلاصېدی نه شې خامخا به مونځ کې که مونځ دې نی کنه نو خامخا ړومبی چوکۍ په پل صراط د مانځه ده د ایمان ده دویمه د مانځه ده چا سره ایمانی عمل نامه کې به لیکلی دا مؤمن دی دا کافر دی چې مؤمن وي ځه مخکې او چې کافر وي هغه ځای نه به ورغورځوي او چې لو دویمه چوکۍ راځي به د مانځي وګوره منځونه یې کړي دي که نه څونه عمر یې حساب حساب دی اتیا کاله عمر یې پنځلس کاله نابالغ و او دا پنځه شپېته کاله د بالغ و پنځه شپېته کاله څونه منځونه جوړېږي د ورځې پنځه دي په میاشت کې پنځو کې ضرب ورکړه دونه شو کال کې ضرب ورکړه دولسو کې دومره جوړ شو دومره کلونو منځونه په دې څونه یې کړي دي نو که د فرض منځونه هغه مړه کړي خو یې خلاص او که نی کړی نفل یې وګوره که نفل یې کړی پکې ول حسابوي او که نه بیا کوي نو هغه ځای نه ورلړوي هغه نه پس بیا د روژې ورپسې د زکات ورپسې د حج دا پاټکونه چې څنګه موږ ته چوکۍ او پاټک وایي پاټکونه لګېدلي دي نو خبره مې دې پورې کوله چې مونځ اهم عبادت دی د رب العالمین سره مناجات دی خدای سره رازداري ده الله ته ودرېدل دي خپل محبوب رب ته ودرېدل دي پکار دا چې مسلمان د مانځه پوره پابندي ساتي د دنیا کار کوي ټول د ورځې پنځه مونځونه چې را یو ځای کړي نیمه ګنټه پرې نه لګي نیمه ګنټه هم سړی الله له وخت ورنه کړي، هغه الله چې موږ له ژوند راکړی دی، موږ له مال راکړی دی، موږ له اولاد راکړی دی، موږ له عزت راکړی دی، موږ له حیا راکړې ده، موږ له پرده راکړې ده، موږ له خدای کوم نعمت نه دی راکړی؟ د دنیا هر قسمه نعمت چې څوک غواړي، روژه کې له خدای پاک څومره نعمتونه درکوي، دغه خدای ته دې بیا موږ ولې ونه درېږو؟ ان شاء الله آینده جمعه کې د مانځه مستقل طریقې د اودس او دارنګې د مانځه چې کوم مستون او مستحبات دي هغه راته ان شاء الله آینده جمعه کې بیان کړم دعا وکړئ چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي خدای پاک مونږ د مانځه توفیق راکړي الله مونږ د مانځه پابندی والا جوړ کړي خدای ته چې سړی ودرېږي الله پې خوشحالېږي خدای مونږ خپل ځان ته مانځه کې ودرئ او الله توفیق راکړي خدای مو د بېلمازۍ نه په امن کې وساتي او الله مو د دغه عذابونو چی مه ذکر وکړه خدای د هغی نه محفوظ ساته لیکی الله مریضانو له شفا ورکی قرضداران د قرض نه خلاص کی زموږ د حلال رزق نصیب کی رب العالمین د دنیا او د اخر د مصیبتونو تکلیفونو غمونو نه مو الله په امان کی وساتی دعا وکړی د افغانستان مسلمانانو ته چی خدای پاک امداد وکی الله ته امداد وکی خدای ته نصرت وکی او چی دا کوم مقابل ظالمان کافران دی یا د هغوی مرګري دې خدای خپل قهر سره تباه کړي او مسلمانان ترې محفوظ او ساتلې کړي څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله د ټولو امداد وکړي او چې څومره کافران دي ظالمان دي مسلمانانو ته تکلیف رسي خدای ترې په خپل قهر تباه او برباد کړي رب العالمین هم خاتمه بالایمان وګرځي او رب العالمین دنیا او د آخرت د عذابونو نه محفوظ او ساتلې کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله